د مصر کم سړی چې دی واغستو هغه خپل خزي ته وویل د په خه طریقه ساته کې دې شي چې دې زمونږ د پاره فائدمن ثابت شي یا دې مونږه خپل زوی جوړ کړو په دې طریقه مونږه د یوسف د پاره په دغه ځمکه کې د خپې د مضبوطولو صورت پیدا کړو او دلمو په معاملې باندې د پوهې درو د پاره د تعلیم ورکولو تنظیم وکړو الله خپل کار خامخا پوره کوي خو زیات خلک پوهیږي نه